زه دغلته څه حالات دی باګرام زندان کې نو تاسو باندې څه تکلیف دی ملګرو ته څه تکلیف دی د مریضۍ څه حالات دي خوراک څه حساب کتاب ته دا خبره وکړئ ان شاء الله حالات ورځ خراب دي او بل موږ ته ډیر په تکلیف باندې پیدا شوی دی او دلته موږ ډیر په سختۍ باندې ساتو او موږ چې دلته اوس په بګرام کې دي هر ورځ چاپي خاصه شو ان شاء الله ګوره تاسو اوس دغه پنجره کې چې وای دا تاوی چې یو کال کې موږ شل شهیدان وشو نو دغه شهیدان دي څه وجنه وشو صحیح شو اسماعیل نو ګوره دغه شیطان چې دی دی نه علاج په وجه باندې شیطان شو کنه دغه کوم شن لپاره دا یاد کړ نو خوراک سیستم هم کمزورې دی بې عزتیان هم کوي نو ان شاء الله تاسو आवाज به ټول مشان ته ورسوم صحیح ده اسماعیل بل مور کومه دا په دې باندې مجال مو سره ستاسو خپل څه کوي اوري او بل څه باندې صحیح شو ان شاء الله زه به تا واز ټول مشان ته ورسوم ان شاء الله اوس تاسو هڅه څنګه لالا مې سره خبرې وکړې یا کور ته ټلیفون کوي کنه کوي کور ته ټلیفون کوه کنه غوم تشویش دلته رپی اولاد ټول کور کې بالکل خیر هیڅ مشکل نشته بس مولوی صاحب راغلی واغونن لاړه صحیح شو ان شاء الله بس تاسو आवाज به زه ورسوم نو نور څه خو په کار نه دغلت خو در درول کیږي نه چې دروي لګي لاله مې درولېږي انعام الله دې څوک هغه ان شاء الله ختم دي او دوه درې کونجو کې پاتې دي مجاهدین ورته قطعې راغوښتي دي ان شاء الله هم ختم دي بالکل ضعیفه شوي دي هغه مشان ټول ختم شو او بس را تیر شه دا ټول ډله ختمه شوې ده بس یو د درې ولسوالۍ کې لګ لګ غرو سرو کې پاتې دي هغه بس مجاهدین ونږدې دي ان شاء الله کې دې شنې وخت ټول ختم شي او ټول افغانستان کې بیخي هیڅوک مخالف نشته هغه مخالفین ټول ختم شوي الحمدلله بیخي کراره کرای ده جلال آباد کې خوګیاړو کې خو بیخي امنیت ته ډیره سیمه مجاهدینو سره ده بیګام په شیرزاد ولسوالۍ باندې عملیات شي او هغه استخبارات مدیر مردار کړو نو ان شاء الله وخت په وخت رابط مجاهدین خو فعال دي کار کوي او ټول سره ماشاءالله اوس هغه وخت نه دی چې پټ پټ ګرځي اوس ټول سره الحمدلله خي خملګری او خموټر هر څه برابر دي زه اوس په خبر کې ما اوري اوري زه پېښور کې یم اوس خو ګیړو کې که چپلر کې کار کوي زه اوس ما ته دا ولایتي وینتوب را کړی دا فرهنګي کار وو ما سره ټول رابطه کې دي او د مملکې ډلګی هم دی او ما ډلګی هم شته دی مملي والا اوري و د نور ولایتو مشران ملګری څوک د سره دي مشران نمونه راتوالي او وی چې دغه ولایت او کوم خبره لري زه حساب کوم اوري اوري اوري اواز یې خراب شو دا ولې